السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ابطال الاسلام سمعي څانګې لخوا تاسو ته د فضیلة الشیخ ابو یزید عبدالقاهر حفظه الله یو نوی بیان وړاندې کیږي چې موضوع یې ده د پاکستان کفري قانون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم چه خلکو توحید هیر کړی دی د هر جانب نه او د توحید بعضی اقسام خلق پیجنی او ډیر اهم قسم چاغه ته توحید الحاکمیت وي چې هغه فیصله وړل دي د الله کتاب ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت ته هغه نن په خلکو کې نسیم منسی ګرځول شوی دی د سورت نساء په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی قسم خوري په خپل نفس مبارکه باندې چې فلا وربک تاسو نه د قسم پر رب ستا باندې اے پیغمبره لا یؤمنون دا خلق ایمان والا ندي حتی یحکموک تر هغه پورې چې تا فیصله کونه ونګرځي فيما شجر بینهم په هغو لانجو کې په هغه مشاجراتو کې چې د دوی په منځونو کې دي ثم لا یجد فی انفسهم حرجه بیا دوی ونه مومي په خپل نفسونو کې تنګواله مما د هغه فیصلې نه قضای ته چتیه وکي ستا په شریعت باندې فیصله وشي او په دغه فیصله باندې به دوی په ځړه کې تنګواله هم ونه مومي او یسلمو تسلیما او دوی غاړه کې دی الله ته په غاړه خودلو باندې د دې وجنه دوستانو په بل آیات کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د خوانه مأمور دی الله امر دی چې تبه د خلکو په مینس کې فیصله د الله په شریعت باندې کې او دا د الله اطاعت دی لکه څرنګه چې توحید الالوهیت، توحید الربوبیت، توحید الاسماء و صفات دا رنګ توحید الحاکمیت چې ګوره په فیصلو کې به الله یو غني د سپینګیرو فیصلې د کفر د قانون فیصلې د لارډ میکارې د قانون فیصلې یا نور وضعي د ساتیرو نه بزان ساتي ځکه دا کفر دی په دې باندې فیصلې کول کفر دی سورة نساء کې الله فرمای انا انزلنا الیک الكتاب بالحق یقینا نازل کړی د موږ تاسو دا کتاب په حق سره د تحکم بین الناس د دې لپاره چې ته فیصله وکړي په دې سره په خلکو په منځ کې بما اراك الله هغه چې الله تا ته خودلی دی ولا تكن للخائنین خصیما دا آیت هم دلیل دی په دې باندې دوستانو چې الله سبحانه و تعالی نو دوستانو دا آیت دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر هم مأمور دی په دې باندې چې د خلکو په منځ کې فیصله چي کې د قران او سنت باندې به کې کچرته د بل قانون حتی د تورات او د انجیل د فیصلو گنجائش زمونږ په دین محمدي کې وینه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا سی ویلی و چې خیر دې که په دغه شریعت باندې ته فیصله وکې ته به نه ګناګاری نن د مسلمانانو په ملکونو کې چې عام خلک مسلمانان دي د کفر وضعي قوانين هغه وضع دي خلک هغه ته لکه د تګو پشان چې ابو ویني رامنډي وهي او په دې باندې فیصله کوي دغه مرتد ججانو باندې او دغه مرتد وکیلانو باندې د کفر او د لړمیکاري قانون چې د پاکستان حرامي حکومت کې نافذ دی یا نورو حکومتونو کې دغه وضعي د ساتیر نافذ دي د الله قانون شاته غورځولې شریعت محمدي نه پیژني او په دغه قانون باندې دوی فیصله کوي چې په دې فیصلو باندې دوی کافر او مرتد دي او د اسلام نه وتلي دي خزي په طلاق دي جهاد سره واجب دی مونږ نن تاسو ته صرف د یو عالم چې هغه ولي الله دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د ده په حقله ملا علي قاري حنفي رحمه الله وی په مرقات کې د مشکات شرح ده او په جمع الوسائل د شرح شمایل شرح ده هغه فرمایي چې امام ابن قیم او امام ابن تیمیه رحمهم الله کانا من اولیاء هذه الامه چې دا د دې امت اولیاء کرامو د شیخ الاسلام ابن تیمیه په وخت کې تاتاریانو مصر ونیو شام ونیو خراسان ونیو د تاتاریانو یو قانون هغه ته یاسا یا یاسق ویل د نن ورځې دغه وضعي دستورونه لکه ايين د پاکستان يا نور هغه نن تاسو ته د تاتاريانو د قانون په مقابل کې مقایسه کول غواړم چې د تاتاريانو په قانون کې دا او دارنګي په وسنو قوانینو کې دا دا ذکر دي د هغه قانون مقابل کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اجماع د امت نقل کړه چې چا دا قانون ومنه هغه کافر مرتد دی واجب القتل دی جهاد سره فرض دی او دا اجماع یوازې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه د نقل کړي بلکې امام ابن کثیر په البدایه و النهایه کې امام ابن کثیر په خپل تفسیر قران العظیم کې تفسیر ابن کثیر باندې چې کوم مشهور دی پاغي کې هم نقل کړی دا زمونږ استاد شیخ عبدالسلام صاحب هم په خپل تفسیر احسن الکلام کې په بریکټ کې دا ویل دي د امام ابن کثیر قول را نقل کړي بیا وی لکه نن چې د پاکستان قانون دی چې دغه قانون هم د کفر او د تاتارانو او دا قانون هم د کفر دی چې هغه سره جهاد فرض او واجب په اجماع سره نو د پاکستان حکومت او د هغوی د پوځ او د پولیسو چې د دې قانون مدافعین دي د هغوی سره جهاد هم فرض عین دی راشي موږ به نن د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې د تاتارینو د قانون تشریح کوي او بیا د پاکستان د قانون چې د تاتارینو د قانون نه یو په لس او یو په څو چند باندې د کفر قانون دی دا مقارنه وګورو به به مقایسه وکړو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د تاتاریانو د حال نه په آسان او لړ مرتب سره حکایت کوي چې د امت اجماع د تاتاریانو په کفر او قتال هغه نقل کړی ده او هر کله چې مونږ وګورو د شیخ الاسلام دغه قول ته چې د تاتاریانو دغه یاسا یا یاسق قانون موږ د دې قانون د لړمکاري د پاکستان د قانون سره مقایسه کړو نو دا به معلومه شي چې د پاکستان حکومت ډیر اشد کفرا و ارتدادن دی په نسبت سره تاتاریانو ته شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای و اذا رايتموني بينهم والمصحف فوق راسي فاقتلوني اولا که ما د تاتاريانو په مينځ کې ووينئ او قرآن مې هم په سر وي نو ما به اول مړ کوي د دې قول نه دا معلومیږي که یو بزرګ شیخ یو مولا هغه تا د پاکستان د قانون په مدافع کې ولید چې دینه دفاع کوله دا غي قانوني منو او پاغي فیصله کولې دا کافر مرتد واجب القتل د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نو اوله وجه دوستانو شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي وهم یقاتلون علی ملک چنګیز خان تاتارانو د چنګیز خان بادشاه د پاره او دغه د قانون د پاره قتال کولو نن چې پاکستانی فوج او حکومت بیا د لړمیکار قانون او د هر مرتد سر صدر د دفاع په خاطر قتال کوي تاسو څه خیال چې دا بلوي کافر وي او کده تاتارانو هغه لوی حکمرانان او جمهور رئیسان نو د دې تشبیه وګورئ او د نن د پاکستان د حکومت هغه قتال وګورئ چې دوی د خپل قانون او د خپل بادشاه د حفاظت په دفاع کې قتال کوي دویم شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي فمن دخل فی طاعتهم جعلوه ولیا لهم وان کان کافرا څوک چې د دوی تاتاریانو قانون اومني پاغه طاعت کې داخل شون هغه به دوست وګرځولو وان کان کافرا اگر که غټ کافر مرتد بو ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وان كان من خيار المسلمين او که څوک به دا غوی د قانون نه ووت قانون به نه منه دغه د کفر قانون نو دی به هغه ته به دشمن ویلو اگر کدی به ډیر خسته مسلمانو فتاوی کبرا دریم جل 1542 صفحه هم دا حال نن د پاکستانی مرتدینو چې د پاکستان او د هغې د قانون اطاعت د کوو جمهوریت او انتخابات د منل نو بیا وطن پرست سماجی کارکن محب وطنی خو چې دغه کفری قانون دی نه منو او دغه مرتدین او ارتداد دی بد وستایلو یا هغه ته د ارتداد وې نو فورا دهشتګر ترهګر کله وي د رای جنټي وطن خرابې کله وي ته په قانون باندې نه پويږي ته سیاست باندې نه پوي لکه شهید اسامه رحمه الله اول کې د دې پنس د بدر صحابي او تاسو ته معلومات دي چې د روسانو سره کله جهاد کولو خو چې کله د دې خلاف شو او دوی د امریکای سره په صف کې عملا او ظاهرا ودرېدل نو هغه په امریکا باندې شهید کو چې اسامه د خيار المسلمین نو او داسې په زرونو طالبان او مجاهدین چې دغه ظالم او کافر حکومت د خوانه شهیدان شول گویا چې دا کارونه به د تاتارانو حکومت نه دی کړی دا وجه دا چې طالبانو ادارنګ د القاعده ملګرو د دې قانون نه منو نو دوی بیا د شتګر او دارنګي قانون نه منون کې شو دا سنور په زورګونه طالبان او مجاهدین چې دغه ظالم او کافر حکومت د خوانه شهیدان شول گویا چې دا کارونه به تاتاریان نه دي کړی دریم نمبر کې دوستانو شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای ولا یقاتلون علی الاسلام فتاوی کبرا دریم جل 542 د تاتارانو په اسلام باندې نه جنگ کو او نه اسلام سره سکارو همدا حال د پاکستاني مرتدین دی چې څوی او حساب سه پیله پاکستان زکه د دې د وطن او قانون کفري د دفاع په خاطر قتال کوي مرداري څلورم نمبر کې شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي وهم يحاربون المسلمون ويعادونهم أعظم معادات ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبذل الأموال والدخول فيما دفعه لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو النمرود ونحوهما فتاوی کبرا دریم جل 1542 صفحه یعنی دغه تاتاریانو د مسلمانانو سره جنګ کولو د هغوی سره دښمنی کوله داسې لویه دښمنی او د مسلمانانو نه دا غواړي چې د دوی خبره ومني دوی ته مالونه ورکړي د دوی په قانون عمل وکړي کوم چې دغه کافر او مشرک بادشاه ولا جوړ کړي چې دغه بادشاه د فرعون او د نمرود په شان د کفارو سره مشابه دي همدا حال د پاکستاني مرتدینو دی چې د تحریک او القاعده ملګرو او طالبانو او نور مجاهدینو سره قتال کوي علما او دعات قتلوي او د همدې وجه نه قتلوي چې دغه د کفر قانون او عین نه مني او دغه مرتد حکومت د مجاهدینو نه صرف دا غواړي چې تاسو د لاړمی کاری قانون ومنئ رټ مچ رنج کوئ او قانون ومنئ کوم چې برتانیې ورته جوړ کړی پنځم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای يدعون دين الاسلام ويعظمون دين اولئك الكفار على دين المسلمين ويطيعونهم ويوالونهم اعظم بكثير من طاعه الله ورسوله وموالاه المؤمنين مجموع الفتاوى اتیشتم جل 530 صفحه کې یعنی دغه تاتاریانو دین اسلام داوا هم کوله چې موږ مسلمانان لکه نن چې پاکستانی مرتد وي موږ د دنیا د ټولو مسلمانانو نه بهتر مسلمانان یو نو دا دعوی د اسلام هم کوله او د کفارو دین یعنی دا قانون د مسلمانانو په قانوني غوره او چت غنو د الله په شریعت باندې غوره غنو د کفارو اطاعت کوي د هغوی سره موالات کوي لوی موالات سره کوي دوسی د الله او د هغه رسول نه هم زیات او د مؤمنانو دوسی نه هم زیات دوی د کافر سره دوسی لري پاکستانی مرتدین چې د اسلام دعوه کوي داوا خبرې ده بلکې وای هم پکا مسلمان هي بلکې د سعودي عرب او د ټولو دنیا د مسلمانانو نه روجا او اختر کول جلاوي ځکه چې دوی اسلام د دین په د دوی په ګمان او چت دي نسبتا نور ته خپل د کفر قانون د قران او سنت نه مخکې بولی د الله او د رسول اطاعت نه پیژني خو ماشوم او لوی نه راو خزه به د قانون ما تحدي د امریکای سره په فرنٹ لاین کې د مسلمانانو د مجاهدینو خلاف ولاړ دي د ټولو کفارو سره داسې دوستی ده چې ان تر دې چې په امریکایانو خپل خزي د ډالر په عوض او د ملک د دفاع په خاطر او د دوستۍ په خاطر خرڅ کړي دوی د تاتاران نه ډیر مخکې ځکه هغه خو کفري غیرت لرلو ولې دوی کفري غیرت هم نه لري واوري عقیده د عبدالمطلب نه چې د عبدالمطلب نه دغه پاکستانی مرتدین هم زیات کافر دي او بدتر دي ځکه چې کله داغه نه پښتنه وشو چې ابرهه د بیت الله دورانولو په سره روان دي نو عبدالمطلب سیب اول ان للبیت ربا سيمنعه یعنی د بیت الله رب شته چې ابرهه به منی کی خو چې امریکې په طالبانو د افغانستان حمله وکړه نو ټولو پاکستاني مرتدینو په یو اواز وویل چې پاکستان بچانا ضروري هي یعنی امارت اسلامی د افغانستان مسلمانان خیر دی که ختم شي خو چې پاکستان بچ شي او موږ پاکستان بچ کو نو ځکه مو امریکې ته ډې ورکړي اوس به هم د بلعام پر کټي د منموهن سنگ بچي داسې مرتدینو ته مسلمانان وایي شپږم نمبر شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای والحكم فيما شجر بين اكابرهم بحكم الجاهليه لا بحكم الله ورسوله مجموع الفتاوى تشتم جل 513 صفحه یعنی د تاتاریانو فیصله په خپل منځونو کې د جاهلیت په فیصلو دي نه په فیصله د الله او د رسول باندې د پاکستان مرتدین هم په عین کفری برتانوی فیصلې کوي د الله او د هغه د رسول شریعت باندې هم مجاهدین او طالبان وجدي د اسلام دین ته د شرطګردي او ظالمانه نظام وي تاتاریانو به داسې ښکارا اسلام ته بد نه ویلي لکه چې دا مرتدین وي وم نمبر کې شیخ الاسلام ابن تیمیه د تاتاریانو د قانون تذکره کوي فما من نفاق وزندقه والحاد که پاکستاني مرتدینو ته نن انګور دوستانو نو دوی هم ټول منافقان مرتدین زندیقان قادانیان علمانیان اسماعیلیان شیعګان جمعیت جهاله اسلام والا او نور کافر او مرتد روافض وغیره دا ټول په دغه کفري قانون راغونډي دین خو نه پیژني د الله تابعداري نه مني او د خپل خواهش تابع دي اتم نمبر د تات شیخ الاسلام ابن تیمیه د تاتاریانو د قانون په حقله وایي فمن دخل فی طاعتهم الجاهلیه وسنتهم الکفریه کان صدیقهم ومن خالفهم کان عدوهم ولو کان من انبیاء الله ورسله واولیائه مجموع الفتاوا تشتم جلد 1515 صفحه څوک چې د تاتاریانو د جاهلی او کفري طریقې تابعدار شي نو هغه به د دوی ملګری او دوست وي او څوک چې مخالفت وکړي نو هغه دشمن وي اگر که د الله نبی او یا رسول یا ولی الله وي راشی پاکستانی مرتدینو ته وګوره د خپل قانون د نه منلو په وجه ډیر علما طلبا زنانه مردانه شهیدان کړل بې شمیره علما او مدرسې او قرانونه یې وسوځول معصومې زنانه یې په لال مسجد کې په لایزر بمونو وویشتلې مجاهدین یې په جیلونو کې په بې دردۍ او بې رحمۍ سره شهیدان کړل د جازونو نه یې راوغورځول د څلورو میاشتو ماشوم یې په جیتري د مور سره یو ځای په سوات کې شهیدان کړل چې دې مرتدینو بیا تاتاریان فرعونیان او نمرودیان ټول وبخښل نهم نمبر کې شیخ الاسلام ابن تیمیه د تاتاریانو د قانون تذکره کوي وایي د هغه د یو مشر تذکره کوي او يتظاهر من شریعه الاسلام بما لا بد له منه لاجل من هنالك من هناك من المسلمين مجموع الفتاوى تشتم جل 1513 صفحه شوګشتمه صفحه ان د دوی مشران په ظاهر کې اسلام خلکو ته ظاهري چې دا د دوی د پاره لا بودی ده ځکه چې دوی سره مسلمانان تش په نامه هم ملګري شته د هغوی دغه به بعضې اسلام ظاهرولو نن پاکستاني مرتدین وګوره هغه په ظاهره کې هم د اسلام مطابق نه دي ځکه ټای اچولي پتلونې اچولي دا په ظاهر هم کافر او په باطن کې هم کافر دا غوي مشران حجونه هم کول عمرې هم کولې د دوی هم داسې کله حج ته لاړ شي کله عمرو ته لاړ شي ځانونه خلکو ته د اسلام ټیکداران ثابتوي منځونه کوي په جمع سره او نور داسې کارونه چې خلک پرې دوکه شي چې ګویا دوی خو مسلمانان دي کله بعضی مرتد مریان وایي چې بې شرف عمرې ته ځي نو مسلمان دی او نور داسې کفریات چې خلکو ته دا ثابته کړي چې زمونږ حکومت مسلمان دی لسم نمبر کې شیخ الاسلام ابن تیمیه د تاتارانو د قانون په حق لوي ومعهم ممن يقلدونها من المنتسبين الى العلم والدين من هو شر منهم فإن التتار جهال يقلدون الذين يحسنون به الظن وهم لضلالهم وغيهم يتبعونه في الضلال الذين يكذ... الذي يكذبون به على الله ورسوله فتاوا کبرا دریم جلد 522 صفحه یعنی د تاتاریانو سره داسې نام نهاد مليان دي چې دوی مقلدین دي چې دغه مليان د دوی نه زیات شریر دي او غټ مرتد دي ځکه تاتاریان جاهلان دي د هغه چا تقلید کوي چې دوی پرې د هو ګمان کوي او د دغه تاتاریان چې گمراهان او مشرکان دي د هغه چا تابعداري کوي چې په الله او دغه پر رسول دروغ وایي د پاکستان مرتد هم د سمپل په شان د هرې اسلامي ډلې نه ځان سره بعضې د بلعام زامن تش په نامه مولیان او شیخان ساتلي دي چې دوی خلکو ته د سمپل په شکل باندې وښيي او دوی د هغوی مقلدین دي چې دغه مولیان د هرې ډلې نه دوی سره په دې کفر او اعتداد کې د دوی نه زیات دي چې کله د دغه مرتد فوجي یا پولیس یا بل طاغوتي نه پوښتنه وکړي چې دا حکومت د کفر دی ته ولې د کفر حمایت کې فورا ووایي ته د فلاني مولوي صاحب نه ښه پوهېږي هغه زموږ په اوقافو مسجد کې خطیب دی زمونږ جنازی کوي وغیره که دغه د بلعام زامن که د هرې ډلې تنظیم سره تعلق لري او د دې کفار او مرتدو په ارتداد ساکت وي چپ وي دوی هم د دوی په شان مرتدین بلکې د دوی زیات کفار او واجب القتل دي اگر کزان ته اهل حدیث دیوبندی بریلی تنظیم اسلامی جماعت شیطانی یا د اسلامی جهادي تنظیم جيش محمد يا نور وغيره حرکت المجاهدين البدر حزب المجاهدين وايي خو چې د دغه کافر او مرتد حکومت په ضد جهاد نه کوي يا د هغوی د جهاد نه منکر وي يا د پاکستان په ضد جهاد دهشتګردي ګڼي جهاد صرف په کشمير افغانستان کې فرض ګڼي يا وايي چې پاکستان کې جهاد کول د را په اشاره کېږي يا پاکستان د دعوت ځای دی د جهاد میدانونه د بارډر نه بهر دي د پاکستان د مرتدینو نه براعت نه کوي نو د داسې عقیدې والا او د او وینا والا بیا مرتدین زندقان او واجب القتل دي چې د اصلي کافر نه داسې مرتدینو مخکې کول پکار دي ځکه دغه مرتد حکومت نن دغه نام نهاد اسلامي تنظیمونو په وجه باندې په خلکو حکومت کوي حکومت ته د مجاهدینو او طالبانو د شهیدانولو فتوی هم ورکي بلکې دا هم ورته وایي چې دا طالبان شر خوښي دي امن خرابوي لهذا دوی واجب القتل نو د تاتاریانو د مولیانو د پاکستان د مرتد حکومت ولیان په څو چنده زیات مرتدین دي یولسم نمبر کې شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای ويبدلون دين الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق فتاوی کبرا دریم جلد 1522 صفحه تتاریانو د الله دین بدل کړی دی او د الله او د هغه رسول محرمات نه حرامي او نه په اسلامي قانون عمل کوي نن پاکستانی مرتدینو شریعت اسلامی په عین بدل کو د الله محرمات حلال غني چې ښه شاهد سواد دی چې کله د سوات نه طالبان ووتل نو وی ویل چې اوس تور نظام یې اسلامي نظام ختم شو او د حدود نافذولو میدان کې ډمې ګډې کړې او دا یې وویل چې طالبانو زمونږ ثقافت یعنی فحاشي او عریاني دا بند کړو چې زمونږ سره په دې باندې ډېر شواهد شته په سیډیانو کې د دې شاهد یو بل مرتد وزیر چې د صوبه سرحد په اسمبلی کې وزیر دی هغه دا ویل اب الله اکبر کا دور ختم هو چکا ہے نن د الله اکبر دور ختم شوی دی د دینه به هم نور ژوندۍ شواهد موږ د بلعام زامنو ته د مرتد حکومت خایو چې دا حکومت مرتد نه دی تاتارانو به شاید چې دا خبرې نه وی کړي کوم ځای کې تاتاران ویلي دي چې اب الله اکبر کا دور ختم هو چکا ہے دولسم نمبر کې شیخ الاسلام ابن تیمیه د تاتارانو د قانون هغه حال بیان وی فهاولا تجدهم من ازلم الناس واجبرهم اذا قدروا ومن اذل الناس واجزعهم اذا قهروا ان قهرتهم ظلوا لك ونافقوك وحبوك واسترحموك ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والظل وتعظيم المسؤول وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقصاهم قلبا وأقلهم رحمة وإحسانا وعفا كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد يشتم جل شفق سوى شبار أتل صفد شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى یعنی بیا به مومي ته دغه تاتاریان زیات ظالمان د خلکو نه او زیات جابران چې خلک چې کله په خلکو باندې وس ورشي وسې برشي او د دوی به ډیر چې کله په خلکو باندې وس وشي او دوی به ډیر ذلیل دي د خلکو نه او ډیر یریدونکي دي چې کله پر څو غالب شي که په غالب شي نو تاته به عاجزي کوي او منافقت به سره کوي محبت به سره کوي طلب د رحم رحمت بدنه کړي چې ما باندې رحم وکړه د ځان د بچاو په خاطر قسمه قسم دروغ عاجزي او د مخالف تعظیم به هم کوي او که دوی در باندې زور وشي نو د ټولو خلکو نه به ظالمان دي زړونه سخت دي او رحم پکې کم دی احسان او عفو کم ده بل لکه چې دا تجربه مسلمانانو کړې ده پاکستانی مرتدین چې کله په طالبانو مجاهدینو برلاسي شي نو هیڅ قسمه ترحم پې نه کوي په بنیر کې زمنګ ملګری طالبان د جازون نه راوغورځول په اورونو یې وسوځول، په برقي برمو یې سوري کړل، په لایزر بمونو یې په مساجدو کې وسوځول، نوکان یې ترینه وویستل، برقي شاټونه یې ورکړل، په کلونو کلونو یې د دنیا نه ورک کړل، په جېلونو کې یې شهیدان او بیا یې بهر ته راوغورځول او نور عقوبتونه چې د هغې شمېرل ممکن نه دي. خو بل طرف ته چې کله هندوستان د دې مرتد حکومت فوځيان لکه د ګډو په شان نوي زره فوج ونيولو لکه د غلامانو هغوی ته يې سلامونه وکړل امريکې او د هغې نورو بادارانو ته بيا لکه د ښځې حيثيت لري د منافقت او مکر خبرې ورسره کوي تر دې چې کله ايمل کانسي دغه مرتد حکومت په امريکا باندې په لس لکه ډالر باندې خرڅ کړ نو د امريکې د قومي اسمبلۍ يو ممبر وي چې تاسو لويه غلطي وکړه چې دومره لوی قيمت باندې پاکستاني ته د يو ايمل کانسي په بدل کې دومره پيسې ورکړې پاکستاني قوم خو په پنځه روپیو پنځه ډالره باندې خپله ښځه او مور خرڅوي دا د پاکستاني مرتدینو حیثیت دی د خپل بادار په نس باندې دارنګ چې یو فوځي یا پولیس طالبان ونیسي نو بیا هم د شیخ الاسلام په قول ذلیله خوار او عاجزي به کوي لکه چې ډیر مونږ ولیدل نو دوی د تاتاریان نه هم زیات بزدله او ذلیل دي د قوي دشمن مقابل کې او دارنګي د فرعون او نمرود نه هم زیات ظالمان دي د کمزوري مخالف مقابل کې د 19 نمبر کې دوستانو شیخ الاسلام د تاتاریانو د قانون تذکرت کوي وای فهم مع اظهارهم للاسلام يعظمون امر چنګیز خان على المسلمين المتبعين لشريعه القران فتاوی کبرا دریم جل 542 صفحه تاتاریانو ظاهر کې خزانون ته مسلمانان وای اسلام ظاهر ولې د چنګیز خان قانون او حکم په مسلمانانو اوچت غني کوم چې تابعدار دي د شری قانون پاکستانی مرتدین هم د خپل قائد اکفر هغه مرتد محمد علي جناح عليه اللعنه شخصيت او قانون په ټولو مسلمانانو مخ کې ګڼي د قرآن او سنت مقابل کې قتال کوي چې شريعت را نشي او د کفر قانون باقي پاتې شي دا رنګ جمهوريت او غربي کلتور د مسلمانانو په دين بهتر ګڼي او وايي چې جمهوريت باید ترقي وکړي او قانون باید عملی شي د امریکې سره په فرنټ لاین کې د مسلمانانو مجاهدینو خلاف اتحادی دی چې اکثر مجاهدین او طالبان د دې خبيث او مرتد حکومت په استخباراتي معلوماتو سره شهیدان شو نو دوی د تاتاريان نه ښه مخکې شول په کفر ارتداد منافقت او زندقت کې فقاتلهم الله څوارلسم نمبر کې دوستانو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای وکل من خرج عن دوله المغول او عليها استحل قتاله وان كان من خيار المسلمين مجموع الفتاوا 515 صفحه جل اتشتم هغه څوک چې د مغولو یعنی تاتارانو حکومت نه بووتو او یا ور سره جهاد کوي نو دوی دا غوي قتال به حلال غني اگر که د بهترین مسلمانان نه وي پاکستاني مرتدين هم داسې دي چې څوک پاکستاني حکومت يا دغه درلړميکاري قانون نه مني دوی هغه ته دهشتګر، ترهګر، امن خرابونکی، د پاکستان دښمن، د را ايجنټ او واجب القتل ګڼي. اګر که ولي الله هم وي. شهيد اسامه، شهيد عبدالله عظام، شهيد مفتي شامزی، شهيد ګل نصيب، شهيد مولوي ولي الله کابلګرامي، شهيد مولوي سيد غني عارف، غازي عبدالرشيد او نور بې شماره جهادي قومندانان لکه امیر صاحب شهید بیت الله محسود نیک محمد او نور عرب مجاهدین چې پکې ډیر علی رسول هم د دغه مرتد حکومت لخوا شهیدان شو معلومه شو چې تاتاریان نه پاکستانی تاتاریان مخکې دي په ظلم او جبر کې هر کله چې شیخ الاسلام د تاتاریانو دغه صفات ذکر کړ نو د دوی په قتال به اجماع نقل کړه وروسته موږ ذکر کو په لسم نمبر کې دوستانو شیخ الاسلام ابن تیمیه او نور علما بل وجه هم ذکر کړی دا چې زمونږ د زمانې تاتاريان ترېنه زيات دي په کفر او ردت کې شيخ الاسلام وي ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله یعنی تاتاریانو د الله د حکم التزام په خپل کې نه کولو او امام ابن کثیر فرمای چې هغه کوم قانون جوړ کړو هغه په خپل هغه قرآنی کې لازم ګڼلو په نور چا لازم نه ګڼلو د ابن کثیر او ابن تیمیه د قول نه معلومه شي تاتاریان کوم چې د مسلمانانو په خرونو کې لکه خراسان عراق شام وغیره باندې قابض نو په دغه خرونو خپل قانون نو فرض کړی بلکې د دغه قانون ته به صرف تاتاران فیصله لري هر چې پاکستاني مرتدین دي نو خلک ټول په آیند لړمی کال ملزموي چې قانون ومني ف او کدا ونه مني نو فورا دی به قتلې څوی وای رټ چیلنج کې گویا کې چې د قران خلاف دی وکړه او د دې خبرې وضاحت خپل د تاتاریانو د بادشاه یو قول کوي هغه سیف الدین ته چې د دو نایب د دمشق هغه ته لیکلو چې ګوره اسلامي حدود به نافذ کې په خپل مسلمانانو باندې ګوره دا کافر بادشاه دی لیکن دغه سیف الدین قبجق نومې دی هغه ته خط لګي څو ورته وي وی عليك بتقوى الله في احکامه وخشيته دا الله نه یره کو دغه په احکامو کې او دغه نه به یریږي چی ګوره دهغه په احکاماتو کی کمی ونه کی اوس د تاتارانو باچا د خپل د دمشق والی ته دا خط لیږي شپږ سوه نهه نوي دغه کې سنه کې لیکن نن تاسو وګورئ معلومه شو چې د تاتارانو صدر مسلمانانو ته د فیصلو حق ورکوي چې په شریعت فیصلې وکړي عدل او انصاف دی وکړي شي د مظلوم د پاره حق د ظالم نه واخلی دا ورته د تاتاریانو دغه بادشاه چې دغه نومو د تاتاریانو د بادشاه دغه نومو قازان نومیو چې د تاتاریانو صدر خپل دغه والی ته داسې لیکي چې ګوره خپل په اسلام باندې تاسو عمل کوئ نن پاکستاني مرتدين چې مسلمانان په دين محمدي وجني شريعت او قصاص حدود تنفيذ ته نه پريدي د قاضيانو په ځای يې ججان کافر مرتد مقرر کړي دي په کچرو تحصيلونو کې آيا دوی به د تاتاريان نه اشد کفرا و ضلالا و ارتدان نه وي دوی به واجب القتل نه وي راشي د شيخ الاسلام ابن تيميه فيصله د دغه تاتاريانو په حق له وګوري چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د تاتارانو په حق لسوي شيخ الإسلام ابن تيمية فرماي وقتال هذا الضرب واجب بجميع المسلمين وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان لا يجتمعان أبدا د داسې قسمه خلکو نه تاتاریانو سره قتال کول په اجماع د مسلمانانو سره واجب دی او د دوی په قتال کې شک نه کوي چې چا اسلام دین پیژندلی وي او د هغوی یعنې د تاتاریانو حال یې لیدلی وي او ورته دا معلوم وي ځکه هغه عقیده او قانون چې تاتاریان په هغې باندې دي او بل طرف ته اسلام دی دا دواړه هیڅکله نه جمع کیږي دوستانو دا د تاتاریانو د حکومت د قانون مقارنه د پاکستان د کفر د قانون سره چې موږ هر کله ولیدل چې د تاتاریانو د قانون نه د پاکستان قانون یو په لسبانه د کفر دی نو چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله داغه په حق کې امام ابن کثیر داغه په حق کې دارنګي نور علما متأخرین چې داغه په حق کې جهاد فرض او واجب غني نو تاسو څخه چې د پاکستان د قانون سره به د شیخ الاسلام ابن تیمیه په قول یا د امام ابن کثیر په قول باندې جهاد واجب نه وي، فرض به نه وي بلکې وي به، د دې وجې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي، که چا زه د تاتاریانو په مینځ کې ولیدم، اذا رأیتموني بینهم والمصحف فوق رأسي فاقتلوني اولا، نو ما اول مړ کړئ چې قرآن مې هم په سر وي، نو نن که پاکستانی مرتد په بیت الله کې چا مندکو او دارنګ پاکستانی مرتد او یا فوزي پولیس هغه په سر باندې قران هم وي نو په دغه به هم وجنې پرې دی به نه واجب القتل دی ځکه د کفر د قانون حامی دی د کفر د قانون په دفاع کې قتال کوي ځکه دا د شیطان ډله ده او د شیطان ډله الله نه کامیابوي د الله ډله ان شاء الله الله کامیابوي الله دې موږ له عمل کول توفیق راکړي هذا